بسم الله الرحمن الرحیم باب ما قیل فی السواغ دا په کتاب البیوع کې اتیشتم باب دی او حدیث نمبر 2090 د دې نمخ کې په دې اوويشتو ابوابو کې امام بخاری د کسب او د تجارت د هغې باره کې عمومي روایات ذکر کړل چې تجارت هم جایز دی کسب هم جایز دی د خپل لاس ګټه هغه هم جایز ده او خدایات ساته حلال واضح دي حرام هم واضح دي او په دې مینس کې بعضی مشکوک سيزونه دي عام خلک پاغي نه پويږي نو کم سړی چې داغې نوم ځان ساتي ترسو پوري چې پوي نه چی کله پوه شی او هغه ته یو حکم واضح شی بیا جدا خبره ده خو چی تر څو پوری ورته حکم واضح نه نو د هغه مشتبه او د شکی څیزونو نه دم ځان ساتی بیا یې بعضې اخلاق او آداب ذکر کړل چې په غستلو خرڅولو کې یو سړی هغه به د دې اخلاقو د دې آدابو مظاهره کوي نرمي به کوي اسانتیا به کوي دارنګ لوی سینه فراخ سینه به ساتي او دارنګ یو سړی مهلت به ور کوي که غریب دی تنگ دسته تر دې چې مالدار دی نو دا غي سره به هم گزاره کوي نو دا اخلاق او دا آداب بچلی بیا هغه اسباب ذکر کړل چې په مال کې بے برکتی دا د څه د وجه ناراضي نو هغه دا چې یو سړی هغه کې خیرخواهی نه گاک سره ووم خیرخواهی کې دارنګ گاک ته دا غسیز داغه غ عیب هغه به مکمل بیانې ټیک دا یو سیس کې به بعض اوقات فرق وي لیکن گاک ته به داغي هغه فرق هغه واضح کې بل دا چې په بعضی روایتو کې مثلا د بعضی پیشو حواله سره څه خبرې اترې شوې دي مثلا قصابی و غیره امام بخاری دلته داغي جوازم ذکر کړي چې نه جایز ده دارنګ په مال کې بے برکتی په کاروبار کې بے برکتی دروغ ویل په دروغ قسم خوړل دا ټول په مال کې د بے برکتی اسباب دي او بیا د سود متعلق بعضی ابواب ذکر کړل سره دین چې د سود مستقل ابواب او بحث دا مخ کې را روان دي نو یو خې د سود د ابواب د دی وجه نه راوړل چی د سود کی د بی برکتی دا خو قران واضحه خبره کړی ده او بل دا چی سود دا کاروبار نه دی دا تجارت نه دی دا کسب نه دی بلکه په دی کی چی یو سړی په هری طریقی باندې هغه ملوث وی خوا کاغه سود خور دی خوا کاغه سود ورکون کی دی خوا کاغه د دی گواه دی خوا که په دی کی یو تن منشی په تور باندې ناس دی دا ټول په دې معاملاتو کې او په دې ټوله ګناه کې دا شریک دي خو اوس د دې زین امام بخاری بازي پیشي ذکر کوي چې د نبی له صلوات و سلام په دور کې داو او بل دا چې په پیشو کې لکه سبدی نشتا چې یا یو سړی زرګر وي یا یو سړی لوهار وي یا یو سړی درزی توپ کوي درزی وي یا یو سړی اغا کپڑے جوړي صادرونه جوړي یو سړی اغا ترکان دی نو په دې پیشو کې سبدی نشتا بلکې دا د عزت خبره ده چې یو سړی د لاس ګټه کوي او هغه په دې پیشو کې د یو نه یو پیشه هغه اختیاري نو دا د غیرت خبره ده او دا د انسان هغه عزت بچ کوي د بازي پېښو متعلق بعضی روایاتو کې راغلي دي نو امام بخاری په باب ما قیل فی السواغ چې د زرګرانو باره کې چې کوم روایت کې راځي خداغي د وجنه یو سړی لکه دا پیشه نه ټیک تا په پیشه کې اصل شي چې ته د دروغو نزانو ساتي دارنګي د دوکي نزانو ساتي نور هر معاملہ چې هغه جایزه معاملوي هغه جایز ده زمنګ په معاشره کې بعضی خلک بعضی پیشو ته اغه ته سپک ګوري مثلا چې کم سړی هغه د کپړې د کاروبار سره تعلق ساتي نو پښتنو داغه د پارنوم د جولای خېد ځکه په خوا به د باغ کړي هغه به چلولي او پای کې به هغه کپړې جوړولي نو هغه ته به جولا ویلې او به په معاشره کې جولا توب لکه دا اوس پوره یو کنزل دی حالانکه دا خبره دا ترک کول پکار دی یو پیشه دا یو سړی یو کار کوي او پای باندې هغه ځان له حلال مال ګټي نو پکار دا د چې په معاشره کې د دغه عزت وکړي شي باب ما قیل فی سواغ که هغه چې ویل شوی دی د د زرګرۍ په باره کې یا د زرګرانو متعلق سائغ زرګر ته وي د مسند احمد په یو روایت کې راځي اگر چې هغه روایت ضعیف روایت ته چې اکذب الناس الصباغون والسواغون چې په خلکو کې د ټولو نزيات دروغجن خلک هغه دا دوبیان دي ځکه دوبیان دی په دې دوبیتوب کې د جامو په انځلو کې په دې کې دی دوکې ډېرې کوي بعض اوقات سه صرف معمولی غونتی یو چل ولو سره وکي او پیسې پورا اخلي وسواغون او زرګران دا په خلکو کې دروغجن خلک دي اگر چې دا روایت ضعیف دی خو چې د انسان کله د زرګرانو سره یو تعامل او تعلق راشي نو بیا وی یره اگر چې دا روایت ضعیف ته خو معنی بالکل درسته ده ځکه وجه دا ده چې سم دروغجن دي او دوکباز دي ډیر کم خلک دي چې هغه په دې معاملې کې هغه صحیح معاملې کوي او صحیح شی هغه د لدرکې ورنه په دې باب کې چې کومه غزان ته ډیر متقی او پرهیزګار او اوږدی اوږدی ګیری چې دا غي هغه حرکتونه او دا غي هغه کارونه وګوري توبه به وباسي وقال طاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم پدې کې د اکثره الفاظ د مخ کې تیر شوی دي په کتاب الحج کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا یختلا خلاها چې د دې حرم د دې دا دا غیا دا به نه پریکړې کیږي او دا به نه ریبلې کیږي کم چې دا غي هغه خودرو غیا دا په خپل راخیږي وقال العباس نو عباس په دغه موقع باندې ویل چې دا الله پیغمبره چې د حرم غیا هغه به نه ریبلې کیږي نه به کټ کیږي نو الا الاثخر مگر غسرګړې دا خو زمونږ د دې کورونو د پاره او زرګرانې مستعمالي د لګ اور لګولو د پاره مستعماليږي ق الا الاذخر مگر غ سرګړې اخو د ضرورت شی دی نو فإنه لقينهم وبيوتهم زکه چې دا د زرګرانو د پاره او بيوتي مو د کورونو د استعمال د پاره په کورونو کې هم دا استعماليږي فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام استثناء وکړه چې الا الاذخر زاغ سرګړی داغي اجازت ته هغه که تاسو پرې کوي د خپل ضرورت د پاره نو هغه جایز ده حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله عنهما اخبره دا روایت با بخاری کی بار بار راشی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لا وادي نه دی کړي فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه کور ته لانه درا واده کړي په بدر کې چې کوم غنیمت راغی نو وی ویل یو اوخ مالا د الله پیغمبر داغه د غنیمت نه راک او بل اوخ چې د الله پیغمبر ته کم د په غنیمت کې کم خمس ملاوي ده ځکه قران وی واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول نو بیت المال ته دا غینا غ 15 مېسا د الله پیغمبر ته 15 مېسا دا غ خمس نه لاړ شي نبی له صلوات و سلام چونکه حاکم دی امیر دی اغه سره وفدون راضی مسلمانان راضی پاغي بانی خوراک کول دی غیله ملمستیا ور کول دی بل طرف ته دلته خپل کورونه دي او او بل دا چې پرشتہ دارو باندې زکات هغه حرام دی لیکن بل طرف ته د خمس اغلارا د غنیمت هغه ته کولاو کړه نو علی رضی الله تعالی عنہ وی چې مال د خمس نه یو اوخه اغینه مال راک کم خمس چې د ځکه دا د اهل بیت نه دی دا غینه مال یو اوخرا کنه دوه خان شو نو ما ویل چې زا زب په دی باندې د خپل ولیمې د پاره تیارې وکمو په دی باندې بز خپل ولیمه وکما نو ما یو زرګر ته ویلې د بنو قینقاع او دا غالبا يهودي دی ما غ ته ویلې چې ته زما سره لاړ شه او چې منګه دا اسخر دا چې کم سرګړې دی چې دا منګه راوړو د مکینا او دا بدل ته زه په زرګرانو باندې خرڅ کما ځکه د دوی په کاریږي او زه دا غینه چې ماته سلګ ډیر آمدن اغراشي نو پای به زه د خپل واده چې کوم ولیمه دا غبه وکما نو زه به یو خو ولیمه وکړې شمه لیکن بل طرف ته د انصارو په کور کې مجلس ولګید او پای کې صحابه کرام ناشتي لا د شراب حرمت هغه نه دی راغلی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ اغم شراب سکلی دي او دا د شراب د حرمت نه مخکې خبره ده شراب سکلی دي او پدې کې یو زنانه یو ډمه ده اغي څه بعضی اشعار ویلي او هغه څه سندره وغیرہ غو ویلي او هغه په جوش کې راغی او د علی رضی الله تعالی عنہ دا اوخی دی دا هم په دغه ځای کې خوا کې تړلې شوې دي او چې راغې تورې رويستا او دا غوخي دا غي غخپي غي کټ کړي او دا غي چې کوم دا دا قب دی بس هغه حلال کړي په هغه ځای کې نو علي رضی الله تعالی عنہ دا غي شکایت د الله پیغمبر ته وک او وی ویل چې زما غسه د ولیمی غسه پروګرامو نو هغه حمزه رضی الله تعالی عنہ په دې طریقه باندې هغه خراب ک نو په دې کې د زرګرانو دا د ذکر دا تذکره راځي ان حسین ابن علی رضی الله عنهما اخبره ان علی قال علی رضی الله تعالی عنه فرمای کانت لی شارف من نصیبی من المغنم وا زما د وا زما یو اوخه من نصیبی چې دا زما یې سو من المغنمی د بدر د غنیمت نه د کنورو روایتو کې د بدر ذکر راځي د بدر په غنیمت کې زما برخوا ځان د اهل بیت ډیر هغه تابعدار غنی او بالکل هغه ټیکداری غسته ده نو شیعگان اغي چې کم زکات ورکین او اغي تاغي خمس وي نو د اسلام غټکه د زکات هغه پری خود او ویره دا منګه د خپل مال نه خمس وباسو اعطانی شارفا من الخمسی نبی علیه الصلاة والسلام مال یو اوخ راکړه د خمس نه دغه پنځم حصې نه ځکه دا د اهل بیتو نه دی فلما اردت ان ابتنیه بفاطمه بنت رسول الله هر کله چې ما اراده وکړه چې زه راواده کما ابتنیه چې زه راواده کما فاطمه لور د الله د پیغمبر یعنی کور ته راولما را رخصت کم نو وعدت رجلا سواغا من بني قينقاع نو ما وعده وکړه نو ما وعده وکړه دی یو دی یو زرګر سره رجلن سواغن نو ما دی یو زرګر سره وعده وکړه یعنی منګ یو پروګرام برابر ک چې هغه د بنو قینقاع نه دی چې ان يرتحل معيا چې هغه زما سره لاړ شي فناتي باثقر او منګه د د مکی د خوانه منګه ځکه هلته ډیر وو فنأتی بإثقر نو منګه راوړو دا سرګړې دا غیا اردت ان ابيعه او زما اراده و چې زه دا غیا خرڅه کمه من السواغینا د مدینی په دې زرګرانو باندې واستعين به او زه دا غینا مدد واخلم فی ولیمه عرسی دا خپل واده په ولیمه کې او زه زه په دې باندې ولیمه وکړې شم خو هغه حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه سره داسې کار وکړ ان شاء الله دا واقعې به تفصیل سره مخکې راشي حدثنا اسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دا روایت مخکې په حج کې تیر شوی دی ان الله حرم مکه بشک الله هغه حرمت ورکړي دی مکه لا مکه هغه حرام کړی دا هغه حرم ګرځولې دی ولم تحل لاحد قبلي او دا مکه دا د هیڅ د پاره نو روا شوی زمانه مخ کی ځکه حرم دی ولا لاحد بعدی او نه د بل چا د پاره بدارواشی بعدی زمانه بعد او زما د پاره هم وانما احلت لي ساعه من نهار او بشک زما د پاره هم دا روا کړې شوې ده ساعتن یو غړی من نهارن د ورځې د ورځې یو ساعت مال دا روا کړې شوې و او هغه صدا ولا ينفر سيدها او نه بد دی هغه ښکار هغه ترول کیږي چې هغه بندې اوس غلي او پاسي ولا يلتقط لقطتها او د دې هغه غرزیدلې شي هغه بم نه روچتولې شي الا لمعرف مګه کوم سړی چې هغه تعریف کوي او هغه داغي اشتهار کوي الا لمعرف مگر د دې هغه شهرت کوونکې چې روره دا د چا دی نو هغه روچتولی شي وقال عباس ابن عبد المطلب د نبی له سلام تر ویلي چې دا الله پیغمبر الا الاذخر د دې غیانا اجکم سرګړې دی اې دا الله پیغمبر اغتی مستثنا کا زکدا لساغتنا دا زمنګ د دې زرګرانو د پاره پکاريږي ولسویقف ولسو سقف بیوتنا او زمونږ د کورونو د چتونو د پاره دا پکاريږي د ضرورت شی دی فقال الا الاذخر نو نبی علیہ السلام دا غي استثناء وکړه چې زه ټیک تا اسخر هغه دې ته مستثنای اکرمه وی هل تدری تاسو ته پته شته چې ما یو نفر سیدها د دې خکار د دې د دې زغلول هغه سم مراد دی یعنی یو سړی راشي او په خپل لکه د سوري تاجتی د راشي په خپل په سوري کې کینی او هغه خار داغي مجبور کی او هغه د غزې نه پاسيږي وتنزل مکانه او په خپل ته دیره واچې داغي په زیبانی قال عبد الوهاب عن خالد عبدالوهاب ان خالد داغه په روایت کې راځي چې لسواغتنا و قبورنا چې دا زمونږ د زرګرانو د پاره هم پکاريږي او قبرونو کې هم پکاريږي نو د الله پیغمبر داغه استثناء وکړه باب ذکر القین والحداد قین په دې مخ کې باب کې د زرګر د پاره هم تیر شو او په دې ځای کې قین په دې باب کې بیان د لوارانو دی، حداد، حدید، لوار ته وایي. حدثني محمد بن بشار حدثني ابن ابي عدي عدي عن شعبه عن سليمان عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب خباب بن الارت رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي كنت قینا فی الجاهلیه او دا روایت مخکم تیر شوی وو او زما په عاص ابن وائل باندې قرض وو فاتیته اتقاضاه نو زراله مغلا او زداغه نه داغه خپل قرض داغه تقاضا می ته کوله نو قال غره ته ویلی چې لا اعطیکا زدل قرض نه در کوم حتا تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم تر دې پوری چې ته انکار د نبی له صلوات والسلام نو کی عجیبه کار دی سمره چې دا خلک دا, دا, دا منکر طالب پیغور درکې چیرې ته په دین باندې ډېر کلکی او په خپل پاغه بی دیني کې هغه چې سمره کلکی داغه نستا دین هغه نه برداشت کیږي ولا اعطيك حتى تكفر بمحمد دا دلنه در کومه ترسو پوری چې ته انکار د نبی له صلوات و سلام نه اون کی نو فقلت ما او تو ویل چې را دا ارمان خو به پزړه کې یو سی لا اکفر زدا الله د پیغمبر نه انکار نکوما حتا یمیتک الله تر دې چې الله تامل کی مړ بشي او ثم نو ماله به ډیر مال راکړی شي یعنی دا یا خندا کولا نو ماله به ډیر مال راکړی شي و ولدن او اولاد به راکړی شي او فاقضیک به بزستا قرض تعالی درکما لکه نن ډیر خلک هغه د قیامت پورې هم په دې طریقه خندا کوي مړه ټیک ته خو بد ننې راکا او بیا قیامت کې غواړه داغه د قیامت پوری خندنی کوي بعضی خلک په دې طریقه باندې نو فنزلت د آیتونه د سوره مریم د دغه کمبخت باره کې راغلي دي چې افرایت الذی کفر به آیاتنا آیت خبره دا غسړینا چې انکار کوي زمنګ د آیتونو نه وقال له تین مالا وولدا او دی بیا خندا کوي د قیامت پوري او دی وی چې مال به مال او اولاد راکړي شي نو اطلع الغیبا ایا دی خبردار دی په غیب باندې چې د خپل انجام لیدلې دی ام اتخذ عند الرحمن عهدا یا د نیولې دی د مهربان ذات سره لوز د مهربان ذات سره چې کوم لوز هغه یو سړی له نجات ورکی هغه لوز د توحید دی نو کم بخت توحید هم نه دی اختیار کړی او د د غیب هغه علم هم ورته نشته چې خپل انجام یې لیدلی نو دی ولې داسې د کفر خبرې کوي او بکواس کوي باب الخیاتی په دې باب کې د خیات درزی ته وایي د درزیتوب بیان دی خياط حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه انه سمع انس ابن مالك رضي الله عنه يقول انس ابن مالك وي د نبي عليه السلام خادم چې ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه یو درزی د نبی له صلوات و سلام هغه دعوت یو ک روی بل لطعام د طعام د پاره د یو دعوت د پاره صنعه چې هغه د نبی له صلوات والسلام د پاره تیار کړیو چې د الله پیغمبره زما تاسو ته دعوت ته نو قال انس ابن مالک انس ابن مالک رضی الله عنه چې چونکه خادم ما نو فذهبت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الى ذلك الطعام زم د الله د پیغمبر سره دغه دعوت لا زمو سره لاړم من حوالی القصعه د د رکیبې د غاړو نه د کاسی د غاړو نه د کاسی د غاړو نه کدو اغه داغي اغه ټوکړي اغه راغونډولي اغه لټولي حالانکه سنت طریقه خدا دا چې یو انسان د تمخه ته چې په کاسه کې یو شان خوراک هغه پروت وي نو انسان دې د خپل چې ګڼ ګڼ بندګان ناشتي نو چې سړی د خپل مخې نه خوراک کوي او دلته نبی له صلوات و سلام هغه د کاسی او د رکیبی داغه د غاړو نه خوراک کو نو مقصد دا دی چې انس ابن مالک کاغه سره ناشته نو هغه ته هغه خشه هغه ته پر خوده مثلا چیرې د غوخه ته اوخره او نبی له صلوات و سلام چې کوم هغه کدو دی نو هغه دغه نه راغونډو نو په دې طریقه باندې لکه دا جایز د چې ته د کاسې نه یا د خوراک نه هغه ښه شی خپل ملګري ته پرېږدي او ته چې د هغې نه هغه کمتر شی دی هغه ته په خپله راغونډې نو د مخې نه هم خوړی شي او بیا لکه د نورو طرفونو نه هم هغه ته راغونډولی شي. انس وایي چې تر دې وخته پورې کدو زما خوښ نه و ځکه د دې مخکې جملې نه دا خبره معلومېږي چې کدو زما خوښ نه و خو چې ما د الله پیغمبر ولید چې هغه کدو راټولوي د کاسینا نو فلم ازل احب الدباء من یوم اذن نو دغه ورځ دا چې زه مینا کوم د کدو سره او د الله د پیغمبر دغه محبت د وجنه زه کدو خخوم او کدو خرما باب النساج په دې باب کې د کپړې د جوړولو داغه بیان دی نساج هغه چې کپړه هغه جوړي او عام طور باندې پښتانه ورته جولا وایي خو بهرحال لکه دا لفظ بیا اسې د کنزل په طور باندې مستعمالي کې ښه خبره نه ده حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه جاءت امرأة ببردتن یو زنانا اغي یو صادر راوړو برده راوړله قال سال ابن سعد خپل شاګردانو ته وی چې اتدرون مل برده تاسو ته پته شته چې برده دا ست وی فقیل له نو نو سات تویل شو نعم او چې د هغې په کنارو باندې احاشیه غاړو ته وي کنارو ته وي دا هغه صادر دی چې د هغې په هغه کنارو باندې کار کړی شوی داسې زونډي وغیره داوته شوی قالت نو یو زنانه غیو ته ویل یا رسول الله د الله پیغمبره انی نسجت هذه بيدی ما دا صادر اودلې دی او ما دا صادر جوړ کړی دی په خپل لاس باندې اکسو کها او زه دا صادر تاسو ته اغوندما یعنی دا تاسو له در کوما نو فاخذه النبي صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر په توفی اغستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غین غ صادر واغست او په دی وخت کې د الله پیغمبر محتاجن الیها د الله پیغمبر د غ صادر ته ضرورت هم دی فخرج الینا نبی علیہ السلام کور تلاړ او دا غین لنګ جوړ ک فخرج الینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ مجلس ته وروته و انها ازاره او دغه صادر دغه بردا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لنګو فقال رجل من القوم خناستی پارځه کی فقال رجل من القوم نو نو یو تن په دغه مجلس کې هغه ویلی اې د الله پیغمبره اکسونیها اې د الله پیغمبره دا ماته واغونده او دا مال راکا فقال نبی صلی الله علیه وسلم خو چاته انکار کوو نه نعم او د الله پیغمبر داسې مستغنی خوې دی او جواد دی بل په ځان باندې بل ترجیح ورکې نعم بالکل ولینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک سات ناستو په مجلس کې فجلس النبي صلی الله علیه وسلم فی المجلس نو کیناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه مجلس کې لک سات او ثم رجع او بیا لاړ واپس کورتا نو فتواها نو هغه صادر هغه راغونډ ک راټولې ک او وین غخت یعنی راغونډې ک ثم ارسل بها الیه او هغه صحابي ته هغه کستا هغه صادر هغه ورولېګ فقال له القوم د نور خلکو ته ویلي عجیب کار کې ما احسنتا سالتها اياه تا خو نکړل چې دا صادر دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وغوښته هغه دور په مینا هغه واچو لقد عرفت انه لا يرد سائلا تا ته خدا پته ده چې د الله پیغمبر یو غختون کې هغه نرت کوي او هغه لخوا مخه غشي ور کوي فقال الرجل هغه سړی ویلی چې دا زما د خپل ځان د پاره ما داسې نه کول چې یا دې زه کمیس یا دې زه لنګ جوړ کما والله ما سالته الا لتكون كفني يوم اموت ما د الله د پیغمبر نه دا نه دی غوښته مګر د دې د پاره یعنی داغه تبرکات په تور باندې مګر د دې د پاره چې شي دا زما کفن په کوم ورځ چې زمړ شمه سال ابن سعد وی او به وهم داسې دا داغه کفن شو باب النجار په دې کې د د ترکان هغه بیان دی حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا دا روایت مخکې تیر شوی دی حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم قال اتى رجال سهل ابن سعد يسالونه عن المنبر بعضی کسان اغي سال ابن سعد ترالل او د دنه تپوس کو د منبر دا غ روایت باره کی چې هغه څنګه واقع وا نو فقال وی ویلی بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم الی فلانتا امرأة قد سماها سهل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام اولیګ یو فلان کې خزی تا یو زنانه وا چې سال ابن سعد دا غنو مغسته دی خو به رستو دراوی نا غنو میر شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غ زنانه ته ویلی چې موري غلام کې هغه خپل غلام چې کم ترکان دی موري غلام کې نجار هغه خپل ترکان غلام ته لګ حکم وکا يعمل لي اعوادا چې زما د پاره یو منبر هغه جوړ کی د لرګینا اجلس علیهن چې زپاغي باندې کینم اذا کلمت الناس چې کله ز خلکو سره خبرې کوم خلکو له خطبه ور کومه نو فامرته نو هغه زنانه خپل غلام ته حکم ورک چې يعملها چې هغه جوړ کی دا منبر من طرفه الغابه د غابه د زنګل داغه لرګینا یا طرفه د غز دغه لرګینا چې د غابه کې ځنګل کې چې کومه د غز لرګې دی نو دا غینا یا د غز پشان یو بل لرګینا دا غینا د الله د پیغمبر د پاره یو منبر جوړ کا ثم جاء بها او بیا اغي حدثنا خلاد ابن يحيى حدثنا عبد الواحد نو پدې کې د نجار اغه ذکر غراغه حدثنا عبد الواحد ابن ايمن عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان امراه من الانصار د انصارو نه یو زنانه وا قالت لرسول الله او غي د الله پیغمبر ته ویلي یا رسول الله د الله پیغمبره الا اجعل لك شيئا تقود عليه اوس د دینه دا معلومیږي چې اول د دې انصارو د زنانه د الله پیغمبر ته دا درخواست کړي دي چې د الله پیغمبره زما غلام دی ترکان دی ولی نه پاغه باندې د لیو داسې د ناست یو شی د جوړ کما نو نبی له صلوات والسلام ویل بالکل ولی نه نو په دغه مخکینی روایت کې معلومیږي چې اول دی زنانه دا خبره کړې و نو د الله پیغمبر او ته ویل ټیک ته څنګه چې ستا خوخی خو بیا چې کله سورځي په کې منځ کې تیری شوی دی نو نبی له صلوات والسلام غ زنانه ته به سوال جواب ورلېګلې دی چې څنګه چل دی ستا غ غلام اغه هغه منبر جوړ کا او که جوړ نه کا نو دی وجنه په روایتو کې په دې طریقه تطبیق دی اې دا الله پیغمبر آی جوړ نه کوم استاد پاره یو شی چې تاسو پکې نه فإن لي غلام النجار زما یو ترکان غلام دی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان شی ته څنګه چې تا خوخی نو فعملت له المنبر نو هغه د الله د پیغمبر د پاره یو منبر هغه جوړ ک فلما کان یوم الجمعه دا روایت مخکې په جمعه کې تیر شویم دی هر کله چې د جمعې ورځ وا نبی له صلوات والسلام په منبر باندې ناس تو هغه منبر سنیا چې د پیغمبر د پاره جوړ جوړ شوی وو کو د دینه مخ کې نبی له صلوات والسلام با د کجوري په یو تنه باندې پاغي به ډډه لګولې وا یا پاغي به ناستو او پاغي باندې به بیان کو لکه ماشوم چې څنګه سلګي وي د جړا د وجې نه الذي يسقطو هغه ماشوم چې هغه چپ کولې شي خاموش کولې شي چپ کولې شي چې خیر دی خیر دی حتی استقرت تر دې پوری چې هغه مطمئن شوه هغه تنا یعنی هغه غلی شوه په قلار شوه قال او دا د دې وجنه صحابي وي د الله پیغمبر فرمایي دا د دې وجنه دي دا چغي والي چې بکت علا ما كانت تسمع من الذکر دی جړلی د هغه صد وجنه چې دی باغ مخ کې د الله ذکر هغه به اوریدو او زبو سره ولاړو ما او دی چې بد الله غ ذکر اوریدو نو چې اوس چون کې منبر زاغي تر عالمه نو داغي پس جاړي باب شراء الامام الحوائج الحوائج بنفسه مخکم دا روایت تیر شو چې نبی له صلوات والسلام په خپل خرید او فروخت کړي دي په دې کې دی خبرې ته اشاره کوي چې امام المسلمین دی بادشاه دی گورنر دی وزیر اعظم دی په کار دادا چې یو سړی په خپل هغه خپل خرید او فروخت هغه په خپل کوي یو خدي سره په ملک کې د د برابرۍ هغه تصور راځي چیرې دیم صدا سي نه دا چې لکه د نورو خلکو غونډې لکه د بادشاهان لکه نن چې زمنګ د ملک بدقسمتي دا ده چې په دې کې بادشاهان دایي باره کې خود سره له تصور دا نشتا نه خلیفۃ المسلمین دارنګي د دا د مسلمانانو مشر که دارنګي که د جماعت امام دی که بل دی که بل دی دی به په خپل دا خرید او فروخت کوي نو یو خو په کار دا چې دی په خپل خرید او فروختو کی په بل چا باندې بوج جوړ نشي نبی له صلوات والسلام په خپل کړی دی وقال ابن عمر رضی الله عنهما او ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای اشتر النبی صلی الله علیه وسلم جملا من عمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اوخ د عمر ناغستو واشترا ابن عمر بنفسه او دارنګ ابن عمر اغم بذات خود په خپل خرید او فروخ کړي دي عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما وی جاء مشرک بغنم یو مشرک اغه یو غړه غیر اوستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غنا یا یو رمه راوسته د ګډو بيزو نبی علیہ السلام داغه نه یو ګډه هغه اغسته ده واشترا من جابر بعیرا او د جابر نه اوخ هغه اغسته دي مخکم دا روایت تر شوی حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي